بسم الله الرحمن الرحيم فصل في القراءة دا فصل دا بيان دي قراءة بالترتيب اوالي دي فرض بيان و بده وجب بيان شو بده نفل بيان شو په دې غونډه شي قرات فرض ده په فرض شي یا په واجب شي او په نفل شي قرات فرض ده خو د قرات په مقدار شي کنه اختلاف شته چې په فرض لمنځ شي په سمر رکعت شي قرات فرض ده دارنګ دی واجب او د نفل په کنه په کم سمر رکعت شي قرات فرض ده ځکه د قرات پر مستقل فصل مناقض کړو فصل فی القرات د فصل بیان د قرات شي والقراءة في الفرض واجبة في ركعتين والقراءة في الفرض واجبة في ركعتين قراءة القرآن فرض مندشه دغه فرض ده خو صرف په دوه رکعته شي فرض ده مراد دی واجب نه دلته واجب مصطلح نه دی چې د فرض نه لوند مرتبه ده بلکې دلته لکه نه لغوي معنی مراد ده لازمه تن فرقتين او تحقیق دا ده کنه چې نه لعل تعین کنه دا تعین نشته چې په کیمه دوه رکعت شي دا خو قرات فرض ده که په خرید دوه رکعت شي ویلا اول رکعت نه ویل بیا کنه فرض ادا شول که په میون شي دی ویلا او که په اول دی شي دی ویلا البته په اول دی شي کنه ویلی واجب دی والقرات فی الواجبۃ فی رکعتین تلاوت قرآن پاک ا مقدار ته ملیم ده چې یو آیات ته یا کنه درې آیات دي په فرض مې شي هغه لازم ده صرف په دوه رکعت شي وقال شفیع رحمه فی رکعت کلها امام شفیع وی چې په ټوله رکعت شي قرات فرض ده د فرض ده لقول اسلام لا صلاه الا بقرات وكل ركعه صلاه ا د ي حديث مبارك ت و ج ن ا النبي صلى الله عليه وسلم چې لا صلات الا بقرات نشته المین مګر د قرات سره د قرات بهر المین نوي وکول رکعت صلات د بل ذکر یو ذکر قاعده پیش کړه وکول رکعت صلات چې هر رکعت لمیز ده او لمیز بهر د قرات نه نوي نه هر رکعت به بهر د قرات نه نوي کنه لا صلات الا بقرات نشته المین مګر بهر د قرات نه وکل رکعت نه صلات نو حرکت د غلمین ده شکل رابع ده ا موضوع په صغرا شي کنه خدا وسط په صغرا شي موضوع ده په کبرا شي محمول ده شکل اول نه جو کې چې کل رکعت صلات حرکت ا غلمین ده در مخ کې ته حرکت میزه ولا صلات الی بقراتن والمیز بهر د قرات نه نبی فلا رکعت الی بقراتن کنه نه رکعت د قرات نه خالی کړي وقال ملک رحم الله امام ملک سے فرمائی چی فی سلاس رکاتن کرات فرض دا دی فرض پا دری رکاتے شے دا د امام شفیع صاحب باندې وی کړ چې په ټول رکعت شي خو دوی چې درې رکعت چونکې اکثر دي اقامت الاکثر مقام الکل د باندې درو کې د اکثر نه په دوی د کول ټول باندې تیسیر اند پر د اسنتیه په ټول رکعت شي فرض د حقیقتا یا حکمن د حکمن وخت سره که چې حکمن چې ټکه نه ټول رکعتونه به تویل شي چې هغه اکثر وي درې وي ولنا قوله تعالی او یمیش دلیل د هغه آیات کریمه ده فقر امات یسر من القرآن فقر امات یسر من القرآن هغه دلیل کان چې کوم دلیل د وجنا قرات فرشوه ده پر منځ شي کنه فقر امات یسر من القرآن هغه مطلق ته تذکرات ویست هغه چې کوم تذکره ویست چې کوم تسوکاوي د قرآن پاک نه دا لکه امر بالقرات ولا فکر او والامر بالفعل لا يقتضي تکرارا والامر بالفعل لا يقتضي تکرارا دا اصولي قاعده ده نورانوار شده ضبطا ذکر ده والامر بالفعل لا يقتضي تکرارا امر په فعل باندې دا تقاضا ده تکرار نه کو والامر بالفعل امر په یو فعل باندې د امر طرف نه چې د یو فعل امر وشي بلا یقتضي تکرار د امر تقاضا د باربرولي نه کو تقاضا د تکرار نه کو کنه عرفن یو مالک تا مریتا یا خادم تا نکار تا ویل کنه چې مو ته یې برو ورا کنه بعد دغه یو رې چې لوړ شي او یې بو کنه مالک ته راوري امتصال وشو کنه ا دې مالک امر یې سار ته ورسولو ا دې کنه شرع امر پیرا شو امتصال د امر شو کرات ته پیر کړلو په دې باندې سول کوی سول ور دي کنه چې تاسو به په دوه رکعت کې کرات فرض به شته کنه ول کرات فی الفرض واجبۃ فی رکعتین کرات په فرض شي هغه لازم ده په دوه رکعت شي او دلیل دا پېښه وکړه چې امر تقاضا دې تکرار نه کو به ته دې تکرار کوي لې تاسو کنه په دوه رکعت خو به لې و چې انما وجبنا في الثانيه ته دا جواب دی هغه سوال مقدر نه چې مش په دوه رکعت شو کنه قرات فرض بلی حالانکه کنه امر تقاضا دی دوه رکعت نه کو یو رکعت کو و انما وجبنا في الثانيه ته قرات مش لازم کړ په دویم رکعت شاه استدلال بالاولى د واجه دلیل ولا په اول سره استدلال بالاولى د واجه دلیل ولا په اول سره یعنی په طریقه ده کنه په طریقه د دلالت نه سره چې دا دویم رکعت ته بالکل خدا وان رکعت غوندې ده بالکل هغه شبیه ده د هغه مثال ده کنه لانهم متشکلان من كل وجه دا دوه رکعتینا سره سیختی د هر طریقې نه د هر وجه نه په یوه تحریما باندې کېږي کنه یو رکعت مې هوښتانه په یوه تحریما باندې کېږي فاما الاخريان تفارقانهما او هر چې د اوسې دوه رکعته دي تفارقانهما هغه کنه پرې دي وجود کېږي اول دوه رکعتې نه هغه شکل و هې کنه احکام هغه بیل دي دغه اول دوه رکعتې نه فی حق سکوت به سفر په حق څه کېدل شي په سفر سره ان په سفر شغه اخیر دوه رکعته سکیتی اول دوه رکعته بالکل پکړي په سفر خان سکیتی دي وصفت القرات اخري دوه رکعته بیل دي د اول دوه رکعتو نه په صفت کې قرات شي په کې مل مزه شي چې قرات په جهر دا په دوه رکعت په اول دوه رکعت شي کنه په اخري دوه رکعت شي کنه قرات په خفیا ویل شي وقدرها په مقدار شي مختلف دي کنه په اول کې چې مشکل قرات وی الحمد وی زم د صلات او کې په خلیش په بل شي خلی الحمد وی کنه په زم د صلات نشته نه په دا احکام شي ویل بیل دي اخري کنه او سه دوه رکعت بالکل دا وال رکعت غوندې نه دي فلا تلحقان بهما نه ابي لم الحقيجي كان اول ركعت سره كان فخلابته دويم ركعتنا چې اول رکعت سره بالکل لازم ده کنه چې اول رکعت کې دویم باقي کنه پاسې چې قرات په جار ده په دې بشه په جار ده چې پاسې مر قرات ته کنه او سمر شک ده نه په یو رکعت سي قرات په عبارت نصر ثابت شو کنه او په بل شکل په طریقه دي دلالت نصر ثابت شو ن د غ ا صلات د لا يصلي د پر چې کیمج مفعول مانی ا دغه متکلم صریح نه کو ذکر بلکې اقتضاء ذکر شو کنه و اقتضاء ا په انداز د ضرورت منل شي کنه په کده د ضرورت منل شي نه بیا رکعت مخلي دیګنه کسای په مذهب باندې ودرځو او یو رکعت یې وکړو کنه بس خانه سره قسم په دې باندې ووشتلو به خلاف ما ځخلا په پاله سره تکچه دا که سم کو چې لاجو سری چې زبې فعل دل مزوره نه وکړ زبې مزوره چار نه وکړ دا دې کا په یو رکعت وړو کې باندې خلک سړي په خلاف ته غره چې صلات سری هم دې کو به د خلک عادت تاسو خپل حد په ورته ځکه چې کامل مينو خري چې دوه رکعت ده په حدیث صلات سری هم دې کړو چې لاس ولاته الا بکراتن نه دا خو د امیر د مذهب د پر تایید ده کنه امیر مذهب تایید ویل کېږي چې دوه رکعت نه مراد یو رکعت نه مراد ویم شا کراو کچیر خواشا وکنه کرات وی تلاوت په شو کو چې خواشا وی کنه ویم شا سبح کچیر خواشا وکنه تسبیح ته وی سبحان الله کازار ویا نبی حنیفه رحم الله دارنګ روایت امام حنیفه صاحب نه چې په ورسې یا دوه رکعتې شي د فرض ورسې دوه رکعتې شي مسکین کې کنه اختیار ده که خموز در دلا او که سکر ذکر یې کو تسبیح ویلو کنه او کچره تلاوت یې کړه پشه نبي سم په دې باندې دوام کړه دا مواظبت کړه چې الحمد به ویلا پشه کله کله پریش یادو ځکه چې کله بلا تر شي به وجه بشله کنه نبي سم په دې باندې مواظبت کړه په الحمد باندې نه کنه الحمد لله به بهتر دي الحمد په خیر کې دا په طریقه د سنتیت مې وی کنه سنت یا مستحب دو کنه فرض نه دو واجب نه دو کچا کس در پرشلا علمی سے نقصان نرسی کنه او یا که چا سوال پر شو سجده ساده په وړي البته یو شاد روایت ته چې دا واجب ده کنه سجده ساده په وړي چې کله شاد روایت ته مفتبهی نه ده ولهذا لا يجب سو بترکا فی ظاهر روایت اې دې وجه نه چې په دویم رکعت شي په نه رکعت شي د فرض یې کنه الحمد ویل سو واجب نه دي نه واجب دی په دبن د ساوا په پښو کې سره په ظاهر روایت شي اختلاف د نادر روایت نه هم مفتبهی نه ده والقراءة واجبة هر شپه ا دې کنه زون ته زون تلمیز ده اما النفل هر چې نفل دی په نفل سنت راغله کنه سنت نفل دی ولأن كل شب من صلاة على حدا هر شپه دې کنه زون ته زون تلمیز ده او په دوه رکعتې په مشکل قرات فرض بلی فقره امه ته سره قرآن کنه دې آیات نه په یو رکعت په طریقه دې عبارت سره په وشه په طریقه دې دکنه دلالت سره هغه فرض دی کنه په لې په دوه رکعت شي قرات فرض شو اې دې هي آیات ته وجنه انا په کنه هر شو په زور ته ته میزه نه کسه ویرا کته کیا دا داسې لکه چې دوه دوه رکعت کې کنه او په دوه رکعت شو قرات فرض فرض دی آیات تر سره ولکیام اذا ثالثته كتحريمه المبتدعه او د رجل دریم تحریک رکعت دا سره کنه وی تحریمال چې وتر لکنه نو ول مين لکه چې شریک نو هغه مش دوه رکعت لکه چې نه سلام اړه ولا وی کنه بیا د دوه رکعت شول بیا په دې شي قرات وی په قاعده باندې کښینستلې بیا چې شول کنه پنځم رکعت ته داسې لکه چې نوی تحریمات وتړله دوه دوه رکعت نه نه نیت وتړل بیا به کنه قرات پسې وی نه کښن رکعت کې کنه کلاس رکعت کې په یو تحریمات باندې کنه ان په په هر رکعت کې کنه قرات واجب ده ولهدا دې وجه نه چې نه پلې هره شپه ځون ته ځون تلمینځ ده او دریم رکعت چې ګډل داسې که نوه تحریمه چې وتړله لا یجب بتحریمة الاولى الا رکعتان ا دې وجه نه نو وجه بيجي په اوله تحریمه سره مګر دوه رکعته کال سړی که نه څلوېره کته نیات وتړلو ا نه پلې بیا اول نیات چې وتړلو په تحریمه یې که وتړله دا اول دوه رکعته په دوه وجه شو که نه اگر که پریا سي سویرا کته ته نیت کړه سویرا کته نه خپل کوی شپږه کته کو دا ولا تهمه پکنه شپات په دلا زیبه شله ځکه چې په بل شي یا شروع نه وکړي ته یا نه چې شو کنه او د رب له هر شپه زون ته زون تلمیز ده فل مشهور ان اصحابنا په مشهور روایت دې میږي کنه فقهاونا مشهور روایت ده چې په سر په یوات اوله تکره شپه په دلا زیبه شله ولهذا و د ه وجه چې د نقل هر شپه زون تلمیز ده قالوا ویلی دی فقهاوی یستفتح فی سال فی سالسته چې سبحان به په دریم رکعت شه سلویر رکعت نه په نیت تړل ده په قاعده باندې کښېسته کنه قاعده د وکړه به دریم رکعت چې سبحان به شریک وي ځکه چې دا کنه هغه شپه ختم شوه دا بل شپه د شریک کړی دو او دریم رکعت چې ګدل داسې کلمې تحریمات وتل سبحان نبی سبحان نبی سنت او اعوذ بالله به ویه ای یقول سبحانك اللهم نه دی وجه نه کنه ان خپل خو په هر رکعت کې قرات فرض شو و عمل وتر فالاحتیاط هر کې وتر دی هر احتیاط ته وجه نه په هر رکعت کې قرات مشکل فرض بللو وتر چې ته وګورې چې دا واجب دی واجب او فرض یو نه منه فائدہ کنه بیا په دوه رکعت کې شدا کنه قرات فرض وای لکه فرض دی خو چونکه په ویتر شي اختلاف رو ولا ده ا صحابین په نبونی دغه سنت دی کنه دا واجب نه دی سنت دی ا دې وجه نه کنه امام صاحب د احتیاط کړو دا کنه چې کې کنه او په دې مرخه کې راته وی کنه کدای شي چې صحابین په حق وي دا سنت دی نه پل وی کنه واجب نه وی هغه په بدر کاسه کنه کرات واجب شو احتیاط دی وجه نه په بدر کاسه مشکل کوي نه چې کرات په واجب ده قال په نا پرې ودرېدو په لمزه شي په یبه باندې کدیر شو کنه دا د نې مت کنه خود به خود نه موت شو کنه قضا قضا به وروړي دې نا پرې به قضا وروړي په کان سي اې مسله تبي شو دا چې ولا لمن نفل به شروع لازمي شي دا په شروع سره کنه په نا پرې شي چې شروع کې بس کنه اول خو نا پرې دي کنه خو چې شروع په شو کې به دا واجب شي در باندې دا لازم شي سر ته به سمیر رسوي په من سره فی نافله تن چا چې شوکه په ناپل شي ثم افسر دینه بعد موت کې یا نه موت شول قضا ها قضا به روری دی نه پله په لازم نفل به شروع اصل مسله دا دی کنه رجه دو دا مسله په رجا شو چې نپلی رجا چا چې شریک کړی به نه موت شي کنه او قدري ملا چې کلمیز ورجا یو غند شایدا دا مسله پر موږ ذکر کړه کنه چې کچېرې نه کنه خپل شریک کړي وي کنه به ساته نو رسول وي چې هغه په لازم دی کچېرې ځا په لازم دی کنه په حج شو د ټول ائمه اتفاق ته چې کچېرې چا نه پلی حج کړلو کنه او حج ساته نو رسول و نه موت شو کنه فساد یې کړو بل کو ته به دا حج کنه بیا دې کو په دې باندې قضا شته ټول ائمه وي امام شفیع صاحب امام ملک صاحب کنه او درنګ امام حیفا صاحب اټول دې کایلا دي په حج شو او پر رضا شي او په ناپلي شي کنه په موضوع شي کنه اختلاف ته میروي کنه چې دا غلا زمي وي کنه او امام شافعي سوي چې نه دا خو نه لازمي دي وقال شافعي چې لا قضا له نشته قضا د مزه په دبونه چې موت یو کنه لانه متبرع فيه لانه متبرع فيه ځکه چې دا مسکوین کا شګړې کوي کنه په دې شي نه په دې نه په هو کا کیا او کني کیا ا ش ر ع ت ر ا ب ن ا پ د ب و ن س ل ز و م نشته ده کنه دای متبره ده په دې کړو کښې شګړه کو زون سره کنه اسی یو کنه ځای زو کنه زو ته غاټه کو بیا ساته نو رسول الله پرې شو ده ا ش ر ع ت ر ا ب ن ا پ د ب و ن س ل ز و م نشته ولا لزوم المتبره او په متبریا باندې لزوم نه وي یو ځای چې شګړه کو په باندې کنه دا شګړه کړه دا په دبوندې لازم نه دي ما على مسلم من سبيل په احسان کې کوم الزام نشته که چې خام خاطر به د احسان کې ولنا امیر دلیل دغه ده ان المؤدا وقع قربتا فيلزم الاتمام ان المؤدا وقع قربتا دا سره سره شو الميز دا کې عبادت ونه جوړ شو قربت ونه جوړ شو نيات چې وتل نو کنه الله اکبر یو تحریما وک کنه بل مزل اگیا شو کنه دا د ثواب چاري وکړه کنه قربت یې وکړه کنه په دې باندې الله پاک ته ورځي کېږي که په دې باندې خای مړ شو کنه الله به دې دې ثواب ته لري کنه چې ته په مزل لوړ وکنه مې دې شریک راو دا ثواب ته لري دا قربت ته کنه عبادت ته او د قربت او د عبادت کنه ابطال دغه لرو ده کنه عبادت په بطلوي نه بکاره کوي بنا چار نه بنو بوسه کنه ولا تبتل اعمالكم کنه پخوي چوکا ولا تبتل اعمالكم خپل نیک عمل بد کنه دا بطلوي سما بربدوي سما کنه چې په دادی باندې پریر دي درمي سپیران نکو کنه وی چا سره نه پد دي کنه تبرو مې کړل نه پد مې کړل ما یې کنه هغه سبب به کنه چې کیمه ختم شو کنه آی بربود کړو و د ابطال د عمل نه ملر ولې که چې عمل به بربودوي نه کنه عمل جوړواله بربودوي ما ایسو چې دې کنه ابطال نه ملر ولې دو نه به بتلوي اې سره بیا اتمام لازم ده کنه چې به سر ته رسوي دا سره لازم ده په بل طریقه خو د ابطال نه بچ کیږي کنه چې دا اکن اتمام په بدل لازم نه کی فيندو اتمام نه په دبو نه پیرا کول لازم دي ضرورت سیانتی هی البطلان د وجه د مجبورۍ د بچکو کې د بطلان نه چې بطلان نه بچي د بطلان نه او د بطلول نه بلکنه بچکو کې د پره د اتمام د لازم شو په تو پیرا کول لازم دي چې د کیمه عبارت چې کړه دا لږ دا ډیر دا کچدا چې بتیل نشي دینه چې میز ورنه جوړ شي بربود نشي کنه به چې اتمام لازم شو د کنه پرې شو په ځای باندې کنه د لازم شي پرې شو کنه اس نه په لدی د لازم شي پرې شو دی نه په کنه خو په لازم شو دي دته نظر فعلی وته ویل شي کنه دا کایدا ده کنه خو فعلا په خله نه ویل کنه چې مو دواره کتل می نظر ده کنه خو چې شوی ده کنه بس نظر شو در باندې دا لازم شو دا ټول کنه عبادتینا او یې باطن چې هغه پټول لازمېږي که نه عمره داستو شریکړي ده موت یې کړه لازمه شوله حج داسته شری ده وکړه نه هغه باطل یې کړو که نه لازمه شوله رشادو او لمینځ ده که نه اعتکاف ده اعتکاف ته شریکړه که نه هغه به پیره کوې که نه حکم سره کوم اعتکاف یې پیره کوې وإن صلى أربعا دا به چې کنه اوس یې کنه تا چک شو دا دریم رکعت ته او به سال ته نو رسول کنه آی پرېښول بیا به دې اوس یې کنه شپې کا زار وری کنه لأن شپ الأول كتمه ځکه چې اوله شپه هو پیرا شو لای کچ کښینستو کنه پاخه کا کدا باندې کښینستو عبدو رسول رسه به دې را بعد چک شو کنه هغه شپه ختم شو لا پیرا شو لا ان خپل هر شپه ځون ته تمیز کنه چې درې مې کاته چې شو دا بل شو پاس ریښ وکنه وای مو تکړه اې دې په دې باندې قضا دو ولقيام الى الثالثه بمدد تحريمات مبتدأ و د چګدل درې مې کاته اصل کې چې کنه تحریمات نوي سره فيكون ملزما بشو دا لازم وين کا پزول مو دې ولې شو پیلا دا پزول لازم کړه هذا اذا اصل خلين بعد شروع فيهما هغه چې ده کنه قاعده یې سا کنه پیرا کړی نه وي او که قاعده یې پیرا کړله عبد الله سلو سو کنه بیا موت کړ کنه د هو ته اول شو په پیرا دو کنه په خروج به سنی کنه هغه په دبه لازم کنه آیا وکړو کنه نه ایوشتا نه ایګشتا خو کچې ده کنه د قاعده نه مخ شي موت کړ بیا اول شو په قضا ده باندې وعن ابي سفر رحم الله انه يقضي ابي سفر چې نه قضا به د وسه شپیارو وي سلوره کته قضا به وروي اعتبار من الشروع بالنظر اعتبار مفعول مطلق ته يعتبر اعتبار من الشروع بالنظر دا کس کوي دا شروع یا په نظر باندې دا شروع فعلی دا په نظر کولی باندې کنه په باندې حمل کوي ایو سړي دا څنګه وکړي چې موږ سلوي راکته دا په نظر دی دا په سلوي راکته پیرا کوي خامخا به کو سلوي راکته کنه دا لکه کنه شروع یو کنه یا ته وته کنه سلوي راکته نه پیوته سلوي راکته ون په دروغ لکنه شروع لازم من کې دو اګل مزرا چې پکې مشه شروع کړی وي هغه په لازمي کنه انا شروع عمل د مباشره کې شروع من کې لازم من کې دو اګل عبادت نه او آی مت سره چې پکې مشه شروع په شکړی وي هغه اول راکتا ا سلوي راکته بیا ته وته اول راکته شروع کړه کنه نه دا اول راکته په دلا زم شو وما لا صحه له الا به او درنګ د شروع لازم وی کېدو ما ایګ رکعت لره چې لا صحت له چې نشته صحت یې دی لره الا به مگر پیګه سره چې دویم رکعت کنه آیا په لازم کړو ځکه چې یو رکعت مين نشته کنه ا چې نو کو دا یو رکعت کو دا خو مين ده که دا خو یې خرو کړو کنه نه د اول رکعت صحت په دویم رکعت پرې تړل ده کنه هغه سره لازم شو اگر که پښې شروع نشوي ان رسول الله مولد مما شرافي وبلا صحت ربي رسول الله د مين کدو اګل چې پچا شي شروع کړی نو چا یو رکعت والا کته وما اګل لازم یې چې لا صحت رو چې نشته صحت د ما شرع لره الا به مگر پیګه سره چا دویم رکعت دا معنی چې پښو سره دوه رکعت لازم یې کنه پوته شو هغه دویمه شپه پښه خو شروع یان دوکړی خو او نه د اوله شپې صحت پاپره تړل ده چې اله کې دا وې دا خلک شي کنه نه اوی زون تر مینځه زون تر مینځه وصفت صحت شو په اول لا تعلق به ثاني صحت جواز د شو په اوله په دوی مشه په ورنه کړله نه نه پاشه شروع شو یا شروع وې کنه او نه کنه د اوله شو په پاپر صحت پر تړل ده کنه هغه ولې په لازم شولا دا به جواب ده کنه طرفین دلیل ده نه په شروع سره صرف اوله شو په لازم دی بل شو په نه په لازم دی کنه کچېرې کنه اوله شپه د خروپ کړله بیا طرفین یې امام خلیفه صاحب محمد صاحب چې خالد دوه رکعت قضا به ورولې کنه اوس دوه رکعت قضا نشته امام صاحب چې نه سلوه رکعت قضا به ګونډې ورولې چې ته یو نیت وته سلوه رکعت کنه دا ګون په تو لازم شول لانها نافله ځکه چې خدا ناپل دي او ناپل هو کنه هر شپه زول ته ترمیز ده اگر کنه په دې خدا په مدرا دی ول مزدي او دا باندې فتوا دو کنه چې مفشن سنت کنه کاواله شو په موته کې کا هوته کنه شو په موته کنه یې سلوره کته قضا به غونډه وروره کنه دا په مدرا دی ول مزه اله کچری وسړي کنه سلوره کته سنت په مفشن په دوه سره مې کړ کنه سنت نه پاده کېږي کنه یې سنت ادا نه کړل او دا رنګ کنه ا م ا ف ي ن سره ورا كتا سنات كي چه دوي ما شبه تا چك شكنا درم را كتا كنا سبحان الله بنو شريكا وكنا بكلا سره كتا كنا اپار چه كنا دها بعد الحمد لله شريكا سبحان الله بنو شريكا وكنا او دا رنګ په غدا چې کښینه کنه درود به نوی کنه په عبدو رسول به چې ګری نه پلګونه درود به نوی پیدا کوي کنه دا په مدرا دی کنه په نره نه پلې شدا کې ساده کنه چې والا شو په موته شي هغه کړه چې اوسه مو ته بل کړه دې باندې